دغه راز دوی پوښتنه کوي که یوه پاکه ښځه په لمانځه ودرېږي یا روژه وي، د لمانځه په مابینځ کښې یا د روژې په مابینځ کښې حیض یا نفاس ورته پېښ شي، په دغه لمانځه او دغه روژه به څه کوي؟ حضراتو! هغه لمونځ به ځای پر ځای پرېږدي، بلکل دا جیني خلاصه ده، آینده بیا نه قضا ده دغه لمانځه پر دې سته او دا لتم اداء ورته حرامه ده. که یو ملت دا نور انتظار کوي په دغه لمانځه کې غاړې بندې وي، دغه لمونځ ورته حرام دی، حرام دی، حرام دی، حتماً به یې پرېږدي او د روژې په ورځ کې چې دا عذر و دغه زنانې ته پېښ شي، که څه هم مازیګر وي، یو دم به دا یو مالګه، یو شی، څکی یا ګوله ډوډۍ دې وخوري، چې هغه اطلاق د روژه مات باندې کېږي، روژه نیول ورته حرام، نو په ورځ کې په مابین کې د ورځې د روژې مبارکې که دا عذر پېښ شو، حتما به روژه ماتي، که نه کړه ماته غاړې په بندېږي. او که پر لمانځه ولاړه وه او دا عذر ورته پېښ شو، لمونځ به پرېږدي، که نه پرېښو غاړې په بندېږي. اما د پاک رب جل جلاله حکم دی. د شريعت منوره فيصله ده چې د لمانځه د قضا څخه خلاصه ده، د لمانځو قضا پر دغه زنانه نشته او د روژې به بيا قضا راوړي، دغه رنګه په ورځ کې بيا پاکه شوه د روژې نيمه ورځ يې هغه مرض وو، اخر يې هغه وينې ختمې شوې قطع شوې، ودرېدې، تاریخ یې پوره شو، بیا به تر ماښامه شی نه خوري، کېسم د هغه روژه نه ده چې نه ده، نه ده، نه ده، اما دا امساک بولي، دا د دې ورځې تعظیم دی، د دې ورځې احترام دی، لکه مسافر چې کور ته راشي، بیا دې شی نه خوري تر ماښامه، دغه معذوره زنانه د هغه عذره پاکه شوه، بیا دې تر ماښامه امساک وکړي، خوله دې بنده کړي، مسئله همدغه ده، والسلام.